د خلافت زمریان ځانګړي ښوونیزه روزنیزه هڅونکې او دعوتي خپرونه. لښکر یو د الله په دې خپرونه کې د خلافت د اتلو سرښندویانو سره د زړه خواله کوو. د دوی خاطرې، د دوی کیسې او د دوی حماسې به د دوی له خولې اورو. له موږ سره اوسئ. د خلافت زمریان. بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو اوریدونکو په دې ځانګړې مرکه کې مو زه جلال الدین وقار هرکلی کوم نننۍ ځانګړې مرکه مو د هیواد تکړه لیکوال او ژورنالیست سلطان عزیز عزام سره کړې ده تاسو عزام پیژنئ او د غږ سره یې اشنا یاست لعلهم دی هم د خلافت لیګو ته راغلی او له دې وروسته به دلته کار کوي عزام سره به د ده د راتګ په لاملونو په مخکنیو فعالیتونو او د خلافت راډیو په راتلونکو پروګرامونو خبرې اترې ولرو موږ سره اوسئ. حزام صاحب لومړنۍ پوښتنه به له تاسو څخه دا وي، خلافت ته ستاسو د راتګ لامل او انګیزه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم لومړی ټولو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خلافت ته زما د راتګ لاملونه او عوامل خورا زیات وو لومړی دا چې ټول مسلمانان ټول ځوانان باید چی د خلافت لیکو ته راشی او نو اوس هغه پلمه او بهانه نه ده پاتی چی یو څوک دی بل چرته پاتی شی خلافت لله الحمد ورځ تر بلی ګڼ ځوانان با استعداده ځوانان لوستی ځوانان د هر مسلک متخصصین د خلافت لیکو ته را روان دی خو زما د راتګ لامل دا و چی له ډیره وخته د ماشوم والی نه زه په یو داسی کورنۍ کی زیږیدلی او روزل شوی یم چی هغه جهادي او انقلابي کورنۍ ده، تل یې د جهاد او د مقاومت سنګرونه ګرم ساتلي دي او لله الحمد اوس هم ځوانان د خلافت په لیکو کې په عملي مبارزه بوخت دي. هغه فکري تړاو مو له ډېر پخوا نه و، بیا هم په همدغه برخه کې زده کړې او مطالعه او د غربي مستشرقینو او مستبشرینو هغه توطیې او دسیسې، د هغوی مطالعه او د هغوی څېړنه او تحقیق، نو د دوی دغه توطیې، دسیسې او د دوی د اسلامي. امت په وړاندې چې کوم درواغجن تبلیغات او پروپاګنډې او د اسلامي شرعي نظام د انفاذ د مخنیوي لپاره کومې پروژې پر لار اچولې دي له ډېر نه ډېر پخوا نه مطالعه لرو او په همدغه برخه کې فکري روزنه مو ترلاسه کړې ده له ډېره وخته راسره دا هیله او ارمان و چې کله به یو داسې نظام راځي چې په ټوله نړۍ یې قرآني احکام تطبیق کړي او قرآن عظیم شان واکمن کړي نو لله الحمد د خلافت ظهور نو دا دی زموږ هغه ارمان ته د عمل جامه واغوستله او دلته نو په ټوله نړۍ د خلافت د راوستو دپاره مبارزه روانه ده او د الله د عظیم کتاب د حاکمیت دپاره نو ورځ تر بلې پراخې سیمې د دوی په واک کې راځي بله مسله دا ده چې نور لاملونه یې دا وو چې موږ چې کله د خلافت راډیو فعالوله نو تاسو باور وکړئ چې له داسې ناشنا پیښو سره مخ شوي چې بیخي خارق العاده وي ډیر د الله تعالی نصرت او د کرامات مو په خپل سترګو ولیدل د خلافت راډیو نو په ډیرو عادي امکاناتو برابر شو او ډیر په اعلی معیار او لوړ کیفیت سره کار یې ورکړ نو کله چې موږ تیر میاش څو میاشتې وړاندې دلته راتلو نو په لاره کې د ناشنا پېښو او حالاتو سره مخ شوی یم چې دا هم د دې لامل شو چې ما ته د خلافت حقانیت نور هم روښانه شو. که ملګرو سره روانو په یوه ساحې ته چې راننوتو نو دا فضا او دا د فضا دا هوا دا رنګ بدل شو یو ډول ځان کې مې تغیر محسوس کړ. ملګرو سره مې چې خبره شریکه کړه هغوی وي دا بس د خلافت ساحه له دې ځای نه شروع کېږي. بیا نو چې هلته راغلو هغه څڼور مجاهدین مو ولیدل هغه مخلصین، مجاهدین، مبارزین په لارو کې د هغوی اخلاص د هغوی مینه د هغوی صداقت، مې چې ولیده د هغوی صمیمیت نو ډېر بالا خوند یې راکړ موږ یو ځای کې مو شپه وه بیا چې سهار راپاڅېدو هلته نو یو ملګری مجاهد د جمعې نه وروسته ناوخته راغی امر بالمعروف مسعود ورته ویل چې ناوخته راغلی نو ویل چې خط نه بېګا ناوخته راغلم نو هغه ویل چې موږ خو دا دلته اصول ټاکلي دي چې څوک جمع کې نه وي باید لس دورې ووهل شي نو هغه هم ورته کېناسته او امر بالمعروف مسعود چې دی لس دورې ووهه بیا دواړه سره جیب شو الحمدلله الحمدلله یې ویل او سره ورغاړې وتل نو دې حالاتو ډېر یو ځانګړی خوند راکړ یو ډیره مزه یې وکړله د ترڅنګ هغه داسې داسې وخت چې یو قاضي نو هم په زندان کې وو په هغه وخت کې مونږ ولیده چې هغه څه کوتای وتی شوی و نو زه په دې باندې پوه شوم چې را دغه خلک چې دي دا نو د قران د حاکمیت او د نبوي ارشادات په وړاندې نو د هیڅ پروا نه ساتي دلته اعتدال عدل او انصاف او دلته هغه څه وو چې ورځ تر بلې چې دلته زه پاتې کېدم ډېر څه مې لیدل دلته یو نظم و یو تګلاره وه یو منهج و او سل په سلو کې اسلامي شریعت نافذ و نو او دلته یو سکون و یو ارام و یو اطمینان و بیا چې بېرته ښار ته لاړم نو ما باندې ژوند حرام شو بیخي شپې ورځې د هغوی په هغه توطیو دسیسو د هغوی د سیکولر نظامونو طاغوتی نظامونو دا ټول ما مطالعه کړی دی دوی په هغه افکارو باندې پوره بلد وم او پوهیدم پې چې دوی راړنګول پکار دی او د اسلامي حاکمیت اسلامي شریعت د انفاذ لپاره مبارزه پکار ده نو لله الحمد دغه چانس راته پیدا شو راغلو لاملونه نور هم خورا زیات دي نظام صاحب خلافت ته لراتګ وړاندې مو په کوم برخو کې کار کړی خلافت نه له راتګ وړاندې نو زه په مختلفو ادارو کې پاتې شوی یم او تر ډېره د ژورنالیزم په برخه کې پاتې شوی یم په دې ډګر کې نو تقریبا دا دولس کاله کېږي چې مختلفو ژورنالیستي ادارو او رسنیو سره مې کار کړی دی په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی د مسؤل په حیث هم پاتې شوی یم او نورو په ښوونیزو ادارو کې حقوقي ادارو کې په بېلابېلو برخو کې پاتې شوی یم خو پښېمانه ځکه یم چې د طاغوتي نظام په لمن کې وو او اوس به نو جبیره کوو انشاءالله او د د الله د عظیم کتاب د حاکمیت لپاره به مبارزه کوو او د تېرو کړنو جبران به کوو انشاءالله. ځان صاحب که دا راته ووایې چې څومره زده کړې مو کړې دي؟ زده کړې خو الحمدالله زه د قران عظیم شان حافظ یم لومړی مې قران عظیم شان حفظ کړی او یو دوه کاله مې استادي هم کړې ده بیا نو دولسم نه فارغ شوم همداراز د شریعت پوهنځي نه فارغ یم د فقه قانون څانګې نه او د دې ترڅنګ ادبیاتو کې مې ځانګړي زده کړې کړې دي د ژورنالیزم په برخه کې مې زده کړې کړې دي په خصوصي توګه مختلف کورسونه انسټیټیوټونه او همداراز ورکشاپونه مې اخیستي دي عملي ژورنالیزم برخه کې مې ډېر کار کړی دی نو په دغه برخو کې کمپیوټر برخه کې یو څه نا څه زده کړې لرم نو په بېلابېلو برخو کې زده کړې مې کړې دي او هڅه کوو چې د دغه زده کړو دایره ملا پراخه شي او نو دلته انشاءالله دا چانس شته چې په مختلفو برخو کې لا زده کړې وکړو علمیت مو زیات شي دا چې اعظم صاحب تاسې زده کړې کړې دي او دا رنګې جورنالېزم په ډګر کې هم پاتې شوي مونږ ته داسې خبر یو چې تا د اصلاح غږ سره او دا رنګې د مزل راډیو سره کار کړې دی هلته هم څه احساس کوو دلته چې اوس خلافت غږ ته تاسې مطلب د یو مسول په حیث باندې داسې معرفي شوي او دلته به کار کوې او انشاء الله څه چې مو د وسې وي هغه به کوئ نو دلته هم څه نظر دی او دا رنګې څه کارونه به کوئ او څه کارونه به پر مخ وړئ. زه چې هلته وم په مختلفو رسنیو سره مې کار کړی دی خو مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی زما چې کوم فکر او دغه د فکر څرګندونه ما نشوه کولی مختلفو لاملونو له مخې قلم مې چې و هغه زندی و ژبه مې تړلې وه او فکر مې بندي و نو لله الحمد دلته زه د پوره ازادۍ احساس کوم د هیڅ چا پروا نه راځي د هیڅ طاغوتي نظام د هیڅ کفري نظام پروا نه راځي الحمدلله دلته الله تعالی په حفاظت کې ما او د خلافت د درنورو غازیانو او شملورو ځوانانو لیکې دلته پیاوړي دي، ورځ تر بلې په سلګونو ځوانان دغه لیکو ته راځي او دې طاغوتي، لومړی خو دا چې دې طاغوتي نظام ته زه دا اخطار ورکوم چې ای طاغوتي نظامونو که کوزه وستی او که بره ستی او که لره ستی تاسو نور د دې ځوانانو مخه نه شئ نیولای دغه بند تاسې نه اوبو وړی دی دغه ځوانان دا د لنډغرو کاروان نه دی نه یو تهاجمي یو یو یو کاروان دی دلته په شعوري توګه خلک راځي دلته هغه ځوانان راځي چې هغه ځوانانو دا درک کړې ده چې ستاسې دغه مفسدې ادارې چې فسادونه پکې هر اړخیز فساد پکې فسادونه پکې اوج ته رسیدلي دي او تاسې لګیا ستئ د دې مفاسدو د مخنیوي لپاره پراخه پروژې په لاس لاندې نیولې دي کار پې کوئ خو نه توانیږئ نو تاسې په دې پوه شئ چې یوازې او یوازې الهي قانون دی چې دغه نړۍ به د امن زانګو کی او اسلام دی چې هغه کامل او شامل نظام دی هغه اقتصادي نظام دی ټولنیز نظام دی او دا به ان شاء الله د خلافت د زمرو په لاس قائمیږي او واکمن کیږي به دا قران عظیم شان او دلته به نو ان شاء الله دغه ټوله ټولنه ټوله نړۍ د امن خوبونه ویني او دوی به په سکون کي دوی به دغه ستونزې، مشکلات، تکلیفونه دغه به ټول ان شاء الله هوارېږي او ختمېږي به. بله خبره دا ده چې د دې خبرو په تړاو اکثره لاندې سیمو نه چې موږ سره رابطه کېږي همدا نږدې د خلافت سره سیمې کومې نږدې سیمې چې دي هلته نو مختلفو تنظیمونو او د طاغوت مهارې په غاړو کې دي غړوندي په غاړو کې دي خلکو له حکمونه د بره نه راځي خو دوی له د کوزه نه راځي هغوی داسې منفي او زهرجن تبلیغات کړي دي چې د خلافت مجاهدین له خلکو ښځې وړي او ماشومان یې وژني او او دا کوي او هغه کوي او داسې یو وحشیان دي او او یو یو بربرد تصویر یې وړاندې کړی دی خو ډیر زر به تاسې ته څرګنده شي چې الحمدلله د خلافت مجاهدین په واقعي توګه مجاهدین دي، دوی آزاد او سرلوړي مجاهدین دي، دوی د هېڅ طاغوتي نظام د واک لاندې نه دي، نه د پاکستان کیسه دي، نه د هندوستان کیسه دي، نه د ایران کیسه کې دي او نه یې چا ته لاس نیولی او نه د امریکې کیسه کې دي، ټولې نړۍ سره یې په یواځې ځان مقابله یې ته ټټر وهلی دی او د دوی د درواغجنو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې نه شئ، الحمدلله موږ پېژنئ، وخت په وخت مو د راډیو له لارې نه اورېدلي یو. او زمونږ هغه فکر مفکوره درته معلومه ده، زمونږ حقیقتونه درته معلوم دي، د خلافت مجاهدین له ځان سره یو شرعي نظام لري، دلته چې کوم عوام دي په زرګونو عوام اوسیږي، دوی الحمدلله داسې خوشحاله دي، داسې د د محبت او مینې زندګي تیروي چې بیخي نو په اطمینان او سکون کې دي، په اامن کې دي، دوی د بې ځایه وژنې، د بې ځایه تښتونو او د بې ځایه اختطافونو او د قاچاق او د د د نشه یي توکو او د بیلابیلو منکراتو نه په امن کې دي او الحمدلله تاسې ته به د خلافت زمري. تاسو ته به د خلافت زمری ان شاء الله د الله تعالی دین درولي ستاسو سیمو ته، تاسو به په هر اړخیز ډول پرمختګ کوئ، ان شاء الله ستاسو ماشومانو ته به مدارس فعالیږي، حلقات به فعالیږي او ستاسو ټولنیز ژوند، اقتصادي ژوند به پرمختګ کوي، ستاسو لپاره بیلابیلې مختلفې برنامې په پام کې نیول شوي دي، د دې مرتدینو، مفسدینو، طواغیتو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې رانشئ، دوی چې دي د یو هسې د یو لنډغرو او د چرسیانو او بنګیانو یو کاروان دی یو نه نظام لري نه نه د شریعت د انفاذ لپاره څه منهج لري نه کومه تګلاره لري نه کوم کوم فکر لري او بیلابیلو تواغیتو او د بیلابیلو مستشرقینو د تاثیر لاندې دي او د هغوی غړوندي غاړو کې پراته دي دوی هیڅ خپل واک نه دي او دوی ولس په یو وحشت کې ساتلی دی او ولس ورسره تنګ دی لله الحمد چې د خلافت مجاهدینو ساری سیمې ته ځي خلک یې په ګلونو د ګلونو په امیلونو باندې هرکلی کوي او تاسې په پوره مطمئن اوسئ چې د خلافت مجاهدین چې ستاسو سیمې ته درځي د الله تعالی عظیم کتاب به یې په لاس کړي او تاسې به ورسره د ډیرې ارامۍ او سکون او د ډیر محبت او مینې احساس وکړئ او تاسې به د ژوند چې دی په ډیره مینه محبت کې تیریږي. ان شاء الله تاسو به هر اړخیز پرمختګ وکړئ. د دې طواغیتو او د دې مفسدینو او د دې مرتدینو او د دې د مختلفو اسلامي شعارونو تر نامه لاندې د دې طواغیتو د مزدورانو د تبلیغاتو او د توطیو تاثیر لاندې رانه شئ. دا ټول درواغ دي، دا ټول تبلیغات دي، دا ټولې پروپاګنډې دي. تاسو ته یې د الله په ذات درته قسم یادوم چې دا ټول دروغ دي، دا ټول تبلیغات دي. دلته حقیقتونه بل څه دي. ان شاء الله تاسو ته به ډېر زر حقیقتونه روښانه شي. پاتې شئ د خپرونو او د پروګرامونو په ارتباط نو ان شاء الله موږ نو دلته د خلافت راډیو اداره چې ده الحمدلله ډیر پیاوړي ژورنالیستان لیکوالان او ډیر علمي خلک هغه مسلکي خلک اشخاص چې دي راټول شوي دي راغلي دي او ما داسې فکر نه کاوه چې دلته دې نو داسې اشخاص دي. تاسو باور وکړئ چې دلته په هره لار ځئ، دا د مجاهدینو اصمیت وګورئ، دا د هغوی مینه وګورئ، خلوص وګورئ، عربان به په مخه درځي، ازبکان به په مخه درځي، تاجکان به په مخه درځي، د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو خلک راغلي، په سلګونو ځوانان راغلي دي. او ورځ تر بلې همدا اړیکې پیاوړې کېږي او ځوانان را روان دي، د هر مسلک خلک راځي، انجینران راځي، حقوقدانان راځي، ډاکټران را روان دي، د هرې برخې خلک را روان دي، طاغوتي نظامونه او نړیوال یې دا فکر نه کوي چې دا یو څو دوی اکثره ورته غولیدلي ځوانان وایي، غولیدلي وروڼه وایي، نو غولیدلي تاسې یاستئ. دلته هغه ځوانان راځي چې په هره برخه کې پوره علمیت لري، پوره بصیرت لري، په شعوري توګه راغلي دي، نو د دې تر څنګ همدغه د خلافت راډیو اداره ده، الحمدلله دلته داسې پیاوړي خلک دي او داسې اشخاص دي چې زه ترېنه په ځانګړي ډول متاثره شوم او دوی نه به زه د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوم، الحمدلله، ځکه چې دوی مونږ پرې لس، دولس کاله کار کړی دی. نو دوی په کلونو کار کړی دی او دوی نو داسې خلک دي چې په دې برخه کې پوره وړتیا او استعداد لري نو الحمدلله د دوی ټولو ملګرو په مشوره باندې موږ د خلافت راډیو لپاره یو ځانګړې برنامې په پام کې لرو مختلفې خپرونې مو طرحه کړې دي دا ابتدایي حالات دي لږ مشکلات شته دی ورځ تر بلې دا مشکلات هوارېږي زموږ د خپرونو هغه ساحه به پراخېږي همداراز د مجاهدینو سره مرکې د عوامو سره مرکې د هغوی ستونزې مشکلات د هغه به راخلو وخت په وخت به مو انشاءالله چې مونږ د راډیو د لارې نه بېلابېل پروګرامونه تقریبا لس خپرونې مو طرحه کړي دي او په دې باندې وخت وخت به کار کوو انشاءالله او ورځ تر بلې به انشاءالله چې راډیو پرمختګ کوي دغه ستونزې به هوارېږي ابتدایي حالات دي خامخا څه مشکلات شته د مشکلات مو زمونږ مشرتابه په دې په هڅه کې دی چې د مشکلات هوار کړي او انشاالله که ډېر هوار دي نو ستونزې هغه ازمېښتي دورې پای ته رسېږي انشاالله د فتحو او د کامیابیو دورې را روانې دي نو خلافت راډیو ټول اورېدونکو ته چې څوک زما غږ اوري او غږ سره مې اشنا دي نو هغوی ته زه دا زیری ورکوم چې انشاالله هغه څه چې موږ ارمان لره هیلم لرله هغه دلته ترسره سوه او له دې ځایه زموږ فکر ازاد دی زموږ قلم ازاد دی زموږ ژبه زندۍ نه ده موږ په پوره ډاډ او اطمینان په پوره ځواک سره ان شاءالله د خپل فکر د لېږد لپاره هلته کار کوو او د اسلامي شریعت د انفاذ لپاره به د خلافت راډیو یو یو فکري سنګر وي او د دې ټولو تواغیتو مرتدینو دا بلا ډالرو باندې د پروژې په کار اچولي دي ان شاءالله په دې نشتو امکاناتو به د دوی ته موږ غاښ ماتونکی ځواب ورکوو او د دوی دغه ټولې توطیې او دسیسې به او پروپاګنډې به بربنډوو ان شاءالله. نظام صیب ژوند مو څنګه تیریږي دلته په راتلو خو د کومو ستونزو سره نه یې مخ شوی. الحمدالله ښار کې چې په مختلفو ادارو سره مې کار کړی دی مختلفو برخو کې مې کار کړی دی د مختلف سهولتونه او امکانات موجود خو یوه خبره وه چې ژوند کې سکون نه و اطمینان نه و روح مې نارامه و او بیخي د نارامۍ احساس مې کاوه خو لله الحمد دلته د عاجزۍ او د غریبۍ ژوند دی خو ډېر د سکون ژوند دی، ډېر د مینې او محبت ژوند دی، ډېر د اطمینان ژوند دی. دلته نو هغه په حقیقي مانا کې اسلام شریعت تطبیق دی. هغه د اصحابو د ژوند کیسې او تاریخ چې چا لوستی، هغه یې عملاً دلته په سترګو ګوري. دا مجاهدین چې ګوري، عوام چې ګوري، دغه د شریعت انفاذ چې دلته ګوري، نو که هغه تاریخونه چا لوستي، هغه دلته عملاً په سترګو ګوري. کله کله د ډېرې مینې نه او د ډېرې خوشحالۍ نه سترګو ته اوښکې راشي چې شکر ادا کړم په بار بار چې الحمدلله! چې د خلافت د لښکرو ملګری شوم او د دوی خادم شوم او دوی ته به کار کوم نو انشاءالله ډېر ژوند په ډېر سکون او اطمینان کې روان دی او هغه خلکو ته چې د دې نه یریږي چې دلته به ژوند څنګه وي او دغه سهولتونه او امکانات تاسو باور وکړئ چې دغه امکانات سهولتونه او دغه شیان چې دي دا دې ژوند پسې بیخي نشي رسېدی هېڅ د دې ژوند یوه سلنه ځواب نشي ویلی دلته نو ژوند چې دی ډېر د مینې او محبت او ډېر د سکون او ډېر د اطمینان نه ډک دی. نظام صاحب د اخرنۍ پوښتنې په اساس چې تاسو نه اخرنۍ پوښتنه ځوانانو ژورنالستانو او لیکوالانو ته مو پیغام څه دی؟ نو ټولو ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د دې طاغوتي رسنیو د دې بت پالو او غرب پالو رسنیو په تبلیغاتو باندې هیڅکله مه تیر وځئ دا پروژې پروګرامونه دي او دوی لګیا دي همدې لپاره کار کوي چې د اسلامي شریعت د نفاذ مخه ونیسي. خو لله الحمد دوی نه توانیږي چې دا مخنیوی وکړي راشئ د خلافت لیکو ته د خلافت لیکې پیاوړې کړئ او راشئ تاسې په خپلو سترګو د شریعت نفاذ وګورئ د الله تعالی نصرت په خپلو سترګو وګورئ کرامات په خپلو سترګو وګورئ دلته چې راغلئ تاسې ته پوره معلومات کیږي چې مسله څه ډول ده او ان شاءالله ورځ تر بلې ستاسې په څیر دا یخي ځوانان را روان دي په سلګونو ځوانان را روان دي او نور نو هغه وخت تللی دی چې تاسې وده شي د خپل ټولنې لپاره د اسلامي امت د ژغورنې لپاره نو دا یو یو زرین او طلایي چانس دی راشئ او په لوړه پیمانه دلته تدریبات روان دي روزنې روانې دي، پروګرامونه روان دي او په هره برخه کې ستاسې لپاره پوره سلامتیا ده او ستاسې د وړتیاوو نه ښه پوره پوره ګټه اوچتیدای شي، نو نور ځان ته د پاتې کیدو چانس او بانې مه ګورئ او په لوړه کچه بس راروان شئ او راځئ د خلافت لیکې پیاوړې کړئ. همداراز ژورنالیستانو ته مې پیغام دا ده چې. ستاسې نور په مختلفو شعارونو او مختلفو نومونو باندې مو غولېږئ په دې باندې سره ښه پوهېږو چې که تاسې په صحیح معنا د اسلام مطالعه وکړئ او حق پرستو علماو سره کېنئ نو دا به درته جوته شي چې دا ټول تواغیت دي او تاغوتي نظامونه دي او دا تاسې چې د دې لپاره کومه مبارزه کوئ او لګیا یاستئ د غرب دغه پالیسۍ تطبیقوئ او د هغوی پروژې مخ په وړاندې وړئ او د خپل ژورنالیزم هغه اصول هغه اساسات هم تر پښو لاندې کړي دي هغه بې پرېوالی او همداراز کوم اصول چې دي هغه هېڅکله تاسې نه مراعات کوئ نو د خلافت د مخالفت نه لاس واخلئ راشئ د خلافت لیکو سره یو ځای شئ د اسلامي شریعت د انفاذ لپاره د خپلې ټولنې د دغه مفاسدو د خلاصون لپاره کار وکړئ او دلته خپل استعدادونه په کار واچوئ دلته پوره د کار امکانات او زمینه ده که دا نه کوئ نو بې پرې پاتې شئ او خپل هغه د ژورنالیزم قوانین او اصول ته په پام په بې پرې توګه د دواړو ښکیل لورو غبرګون واخلئ او هېڅکله خپل هغه نفسي خواهشات په خپلو راپورونو کې مه وړاندې کوئ او د نورو پروپاګنډو او د بې ثبوته کار مه کوئ دلته هر څه ثبوت ته ورسوئ بیا خبرې کوئ او کار کوئ او که دا هم نه کوئ او بیا هم په خپلو د خپلو ضد باندې پاتې یاستئ نو ژر ده چې د خلافت لاس ستاسې تر مرۍ در ورسېږي د خلافت د زمرو لاسونه ډېر اوږده دي خلافت نو ما مخکې ویل چې د نورو تنظیمونو په څېر یو تنظیم نه دی یو یو امارت نه دی یو د لنډغرو او د همداسې لوبالیانو یو کاروان نه دی دا یو نظام دی دلته لوستي خلک دلته پوه خلک دلته یو منهج دی یو تګلار دی یو اداره ده یو ترتیب دی نو دلته د هر شي پوښتنه ده، دلته نو په هره برخه کې، په هره اداره کې ملګري دي او تر ډېره لوړې کچې پورې هرې برخې ته د دوی د خلافت د زمرو لاس رسېږي، نو هسې نه چې خدای مه که سبا بیا پښېمانه یاستئ، ستاسې د هر یو هغه دریځ راته معلوم دی، ستاسې د هر یو فکر راته معلوم دی، ستاسې د هر یو د ناستې ولاړې ځای راته معلوم دی او دا به ښيي چې د خلافت د مخالفت نه لاس واخلئ. او د غرب دا پروپاګنډي او تبلیغات او کوم پروژې چې دي د دې تطبیق نه نور تیر شي او خپل ژورنالیزم اصل په پام کې وساتي او که بیا هم نه کوي نو ډیر به پښیمانه شي دا په خلاص غوګونو واوري چې پښیمانه بشي او بیا به نو وخت تیر وي مسله دغه ده چې دا تواغید دي دا تاغوتی نظامونه دي دا نو خو ډېر کله په رسنیو کې غولېدلي وروڼه غولېدلي تاسې یاستئ چې د الله نظام مو نه دی پېژندلی، اسلام مو نه دی پېژندلی. تاسې ته نو اسلام کفر او کفر اسلام در معرفي شوی دی. تاسې امریکایي اسلام کې ژوند کوئ، هغه اسلام چې واقعي د قراني احکامو او نبوي ارشاداتو نه کوم نظم راوتی دی، هغې باندې تاسې پوه نه یاستئ، د هغې مطالعه تاسې نه لرئ. که لرلې مو نو تر دې بریده تاسې په په تاغوت کې نه ننوتلی تاسو په دې باندې پوره غور وکړئ او تاسو دا یقین ولرئ چې تاسو چې په کوم نظام کې ژوند کوئ دا اسلامي نظام نه دی دلته نو په لوړه کچه په رسنیو کې په تلویزیونونو کې فحشا روانه ده په ښکاره په بازارونو هوټلونو کې شرابونه او زناګانې او لواطت او په هره برخه کې هر هر برخه کې د طاغوت په هر اداره کې په سلګونو اخلاقي مفاسد او اخلاقي جرایم روان دي او ستاسې فیصلې ستاسې هر څه په وضعي قوانینو کیږي په طاغوتي نظامونو کې چې دی نو تر ډیره دا سیکولر نظامونه چې دي دوی نو تر ډیره د وضعي قوانینو پابند دي او نو تاسو هغه اسلام کې موجود یاست چې امریکا یې غواړي کفري نړۍ یې غواړي او د خلافت زمرو په وړاندې چې ټوله نړۍ ولاړه ده ټوله دنيا کفري نړۍ او طاغوتي نظامونه په يوه خوله د دوی په مقابل کې ولاړ دي، دوی سره دښمني په څه شي ده؟ دوی يوازې حقيقي اسلام غواړي او د شريعت انفاذ غواړي، نو يوازې دښمني يې ورسره په دې ده او د هيچا د دښمنۍ پروا د خلافت زمرو ته نه ورځي، نو ورځ تر بلې انشاالله د خلافت کوم پروګرامونه چې روان دي، کوم تدريبات چې روان دي، نو دې ته په کتو سره به انشاالله چې خراسان ډېر زر د د خراسان د زمرو په لاس کې کېوځي او تاسې به نو بیا د پښېمانۍ اوښکې تویوئ، نو راشئ او د خلافت په لیکو کې کار وکړئ. یوه مهمه خبره دا ده چې ما سره په نېټ کې، فېسبوک کې، ګڼ ملګري وو، همدا راز خپل پاڼه مې لرله، هغه نو بدبختانه چې د دې مرتدینو لاس ته کېوتې ده او د هغې نه منفي تبلیغات کوي، نو ټولو ملګرو ته زه له دې ځایه غږ کوم چې هغه زما واک کې نه ده او چې هغې نه هر څه نشرېږي، هغه نو د دغه مرتدینو توطیې او دسیسې دي او ان شاءالله دا هېڅ تاثیر نه لري په موږ باندې، په مختلفو برخو کې به دوی هڅه وکړي خو موږ به د دوی د ټولو توطیو، دسیسو د بربنډولو او د دوی ته غاښماتوونکي جواب ورکولو لپاره پوره تابع لرو او ملګري نو په هڅه کې دي چې دوی ته په عمل په ښار کې ځواب ورکړي، نو بیا هم ملګرو نه مې هېله ده چې.